او عدالت او عدم اتباع د فمن تبع سره مقابل وو هغه عنوان ډېر سخت بیان شو کفر سره بیان شو تکذیب سره بیان شو دغه وجه اپا کې دا ده چې فمن لم يتبع عنوان عام ده د هغې چاته شامل ده چې هغو ته دا اوامر او نوهی سر رسیدلی لوی نو چې رسیدلی لوی نو اتباع بکر راشي اتباع خو اله رسی یو خبره آتا ته ورسی بیا هغه باندې څه عمل وکړي او چې تا ته رسیدلی لوی نو هغه پرې کې دا ساید هغه لګی د مونږ نه کوي را رستی ځکه د لمونځ او د روژې احکام ورته رسېدلي دي نو دا په لم یتبع کې داخل شو بل هغه خلک چې من لم یتبع هغه عنوان د فاسق هم کېږي چې کوم خلک اتباع نه کوي هغه فاسقان ویلې ځکه چې من تبع هدایه کې کومه اتباع هغه اتباع کامل ذکرو اتباع کامل لکه هما بال کې فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا نتیجه دا په کمال اتباع مرتب کیږي او کله چې نفس اتباع وکړي لا اله الا الله وایي لیکن هغه معاصی دی هغه ارتکاب کوي ګناهونه کوي نو هغې سره فلا خوف علیهم نشته بلکې که الله معاف نه کو نو هغه به جهنم ته ځي جهنم کې به واقع کېږي خو کو د ښو په هغوی باندې بیا غالب ده هغو ته به اور سره سزا ورکول شي نو ځکه دا فمن تبع هدایا مقابل قسیم چې کومو هغه یې دې سره نه کو ذکر چې من لم یتبع بلکې والذین کفروا دې سره ذکر کو چې دا عنوان سخت شي او چې کوم دا فاسق ته هغه لپاره خلود نشته آور نه وځي یا چا ته رسلې آور نه وځي بهرحال عنوان اصل دا و چې من لم یتبع دې اصل نه خلاف راغلو او چې کوم کې خلاف اصلي هغه لپاره نقطه پکار ده لکه تاسو صرف نحوې کې دا ذکر چې نو دا خار لري نه خار لرم یعنی کوم شای چې اصل وتشتي هغه یې پر ابو نقطه باندې چې کوم شای مستقر په اصل باندې قاری هغه یې پر نقطه ضرورت نه وي او تنظیم کوي ایمنا په آیات باندې نو آیات نه مراد سری کتب نام املا په کتابونو باندې تنظیم کوي املا کتابونه قرآن په کې راغلو قرآن اولا تورات انجیل زبور ټول په کې راغلو او بیا الله پاک دا آیات چې جمع دي آیاتون ده آیاتونه علامة ظاهرة یو علامه وي هغه ظاهره وي نو چونکې دا کتب دا انبیاء علیهم السلام دا معجزې دا ټولې ظاهرې دي او بیا چې څوک هغې نه انکار کوي تکذیب کوي نو هغې سره بیا اولئک اصحاب النار دا ډېر خلک دي و آیاتنا مراد هوا نشانی چې کوم نشانه په دغه نظام عالم کې دي لکه دی الله تعالی په توحید باندې دلایل نقلیه دلایل عقلیه ټول موجود دي دلایل نقلیه خو قران ده کتاب ده پیغمبران الله استولی دي کتابونه دا کتابونه نقل دي یو دلایل عقلیه دي هغه آیات دي دا ټول دلایل عقلیه دي تاسو ګورئ ما مخکې تاسو یې کېلو مرد بینا کیری فقط ارض و سما کافی ہے یہی نظارہ فیاد خدا کافی ہے کون سا ہے کہ شاوی هغه لپاره د ازمکه اسمنونه بدا کفیری ویلې ځکه دا ټول مصنوعاتي مخلوقات او مصنوعي پراس تارې هغه ضرور ده له وجود مصنوع د مصنوعاتو دا آیات شو دلایل شو په وجود باری تعالی باندې تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع المليك على ساكت زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك دا بغلو کې سوچ کو او هغه آثار ګوره بیا دا ونی تشریح ونی دي تاوی ګلان څه ګلان پیدا کیږي عجبا یا الله پاک د اظهار د قدرت په کې کیږي او د علم کیږي مراد دا ده چې دا ټول مصنوعات د الله تعالی په وجود د الله تعالی په کمال قدرت د الله تعالی په کمال علم دي دلایل دي او براهین ظاهرا دي آیات دا هغه دلایل عقلی طور سره دا دلایل کوي کې چې دا مصنوعات دي هر مصنوع پر سره الله بودی دا دوی پر وو ثاني هغه څه هو الله لحاظ نت فرا صورت چو پری که کر دست بر آب صورت گری لحل لال فیر و در سل بسنگ گلی سرخ از شاخ فیر و درنگ ورا خوبو که لکه سو کوش د انسان شکل نه ده د انسان شکل دا دې معنی کې چې کوم اناري لري جرسین دي هغه جرسینو کې دا ټول نقشه جوړه دا دا چې رسیم نور ورشي چا ته خدای یو ځای کوي یو پکې پس ځان دی چا ته خدای ځای کوي دا پکې ځان دی پس دغه چې کوم خلق اولاد نه کیږي دا ډېر دی چې تا په مړی کې جرسیم نو هغه ته زوایا نه کیږي هغه جرسیم کوي مړوي د خدای په ځان دی کی هغه سره لکه تا ته خوراک غذا دوا کیږي تکت بارا دا آیات دا ټول ته شویل ده خیال نقلی وي آیات نقلی وي آیات عقلی وي ټول ته شامل ده وکذبوا بآیاتنا دې کې تاسو ته نهي کې ذکر ده چې کوم تنازع ده دلته تنازع ده ویلې لکه چې خیال کوي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا یو فعل کفرو ده او بل فعل کذبو ده معمول دی یو عامل دی پرې دوه باندې پر خو نه وي که دا شي د تورد د عاملین او په یو معمول یو شي دی وایي چې نه هغې بیا اختلاف ته چې کوم د آیاتنا سنی ته عمل یې چې ناول ته به مغزوف وماني سمنا والذین کفرو بآیاتنا ویلی وباسي دغه سیاق په دال ده وکذبوا بآیاتنا رسته بآیاتنا ذکر ده رسو وکذبو بی آیاتنا کې دا ذکر ده د دې وجه نه چې کله دې نه رسو آیات ذکر ده اول دې پر معمول مخزوف منی چې بی آیاتنا او دین سره به اوله گئی دلته موصول جمع را چې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اشاره دې خبره چې کفار دي الته فمن تبع هدايا چا اتباع وکړو هغه ګټه وکړه لیکن اوس نه چې والذین جمعنا دا ګوري هندستان دا ورسا امریکا چین وغیره وغیره چې کوم دي کفار او ملکونه دي څومره ستر سیده شي دا ټول کفار دي او دا دا چې اتباع نفس اتباع هوا د ډېره زیات ده اتباع هوا یو خبره ما بیګم مراقبي کې بیان کړې وه تاسو ځنه طالبان چې کوم دا هڅه لاړ وایي اجتماع ته ولاړ وایي او ځنه وځلې هغه نظر او خبره وه د هوا پر یا طبیع راغله خلک سری سکتی رحمت الله علیه دا یوه ونې لاندې و نو هغه خو یې سری سری تیر او دا په سالو کو چې به تا چې د څه حال ده به کیف تسیرین الی النار لته خلو اور کې شي د اور کې نه شي سحر کو سه دومره احسان کوي چې تا په کانو وړي او به هغه کانی په ځای ته هغه بدلا می ویل کوي دته خو خلک شي په تورګوي دی پری کی اور ته دی وایي دا نه چې دا خو دې نه نه اوله د جالې کوي زما کې یو داسې عیب ده داسې یو نقصان ده دغه انسان ټول کمالات ختم کړي د څه نقصان ده چې هوا سره اورو نه اورو استقامت راګې نشته چې هوا راشي کله مې لرې وړي کله مې لرې وړي کله داسې کله داسې خو یو حال استقامت ما کې نشته دا تکذیب دی آیات دی په د خواهشات نه سنی احوال دی دا اړی را اړی استقامت پاتې نشي نو هغه ونه چې اور د دې الیاذ بالله هغه انسان چې د هوا ته دی خواهشات دې وګاځي هو اولئک اصحاب النار مکسې طویل داما او لم یدم دلته ورته مبصر رحمت الله علیه ابدا کړی لګوي چې ما کې سونا ابدا درنګ به کوي همیشه ویلې ځکه چې ما کې ذکر چې والذین کفرو وکذبو بآیاتنا هغه نه مراد کفر بالله کفر بالله خدای څوک وګوري نه کنه خدای خو دې آیات سره پیدا ځای شي دې دلایل سره پیدا ځای شي کفر خو اگر کې معنا عامه کې دی شي دغه نه شکر ده نعمتونو شکریا نه ادا کوي کفران کوي ورپسې و تکذیب دې آیات چرالو دا نشو کوي کې چې کفر بالله مراد خدای صفات نه مانی علیاذ بالله کفر بالله ده او کور کې لا چې کوم یا شي هلته کې نتیجه دوام ده په اور کې ځکه هغه مکس چې هغه د خوید کو معنا وه اولې هغه ځکه چې ما کسون او ما کسون دا جنس ته یوه نه وایي مخ چې طویل ده اوږده زمانه او بل دا چې دامه مخ چې طویل وي خو بیا اخر وځي چې دا ما شنا لا یخرج ابدا بدا و اور کې پروتي ویلې وجه څه ده چې اور کې پروتي مثال دا ده تاسو خیال کوئ چې کله کارګر یوه وسپنه اور ته واچوي چې هغه صفا شي زنګ ورنه لاړ شي اور چې کوي اور چې کوي زنګ ورنه لاړ شي صفا شي هغه ګوري نه بیا نور زنګ لاړ دي بیا ورته واچي سیر وباسي ها ها چې صفا شي هغه نه سبا کی هغه چې ګوري ګوري دا زم خو دې نه ټول چې سریو جری دا قابل اصلاح نه ده کلا بل رانا علا قلوبهم ما کان یکسبون هرګې دا څنګه ده هغې په دې باندې زنګ ختلی دي د کوم شي ما کان یکسبون د بدو اعمالو زنګ په ختلی هغه زنګ او اعمال دا زنه بالکل تبا کړی سرا سره حد پکې پاتې ده په خلاص مؤمن نه د مؤمن ایمان کومه روښنۍ ده ایمان کوم چمک ده هغه ایمان په زړه کې موجود دی دا مؤمن که دوزخ ته لاړ شي هم چې کله الله پاک یې دې تصفیه کړي یو بل کو صفا شي دې مثال ده سره مؤمن لکه دا کفا ده او چې بیا صفاوي هلکه دې څه ضرورت ده ته وکړې بس هغه کېږده او جنت ته لاړ او که معمولي ګناه وي بس دې کړه د کفر کپړه هغه هغه ده چې هغه امبري کپړه وي امبري تاسو کېږدئ داسې دکانداري کېږي ولاړ دی د هغه باندې کال کې شي دوه کې شي خریدار نه بربرېږي دا ما خپله لیدلي دي لوی کپړه واخله ته یې ځوې ټوله زرې دی نو هغه کافر کفر هغه مثال دی هغه کپړې ده چې وخت په تېر شي امبري او نه سبب کېږي او د مؤمن مثال دی هغه کپړې مثال ده چې هغه برابر وي زنګ ورنه کوي سبب کېږي نو ځکه په بیا خریګر یې چې دا دې نور کار ځانه د وسمنه خدا اور کې کېږي الله باب دي مقام پر تاستا اولنا يعان خطاب کرو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دا خطاب عام بیا خطاب عام پسې چې هغې کې کوم د الله پاک د معبودیت طریقه ده هلته دغه بیان ده کړه تاسو پیدا کړي تاسو پلرانې پیدا کړي خیر کوه مغه دلایل یا فقیه مو خیال ته مو بیان کړي هم اسمان او بنه ځلې دا ټول دلایل بلا تجلو لله اندادا وانتم تعلمون توحید سړی کو دا غیر بعد د رسالت اثبات کو کتا د شکی فاتو د سورۃ من مثله دا نعمتونه بعد خال بعد عام نعمتونه ذکر شو نو هغه نعمت ذکر چې عام نعمت وو او کوم نعمت وو روحاني نعمت او ظاهر په لحاظ سره هم اني جاعل فی الارض او تاسو ګورئ انسان دا ځمکې باندې ټولو مخلوقاتو باندې دا عامل ده او امیر ده نن ټول د خدام دي د دې لپاره پیدا خلق لکم ما فی الارض کوم شرافت چې پلار ته سګي شي په هغه شرافت نه اولاد فخر کوي چې ما پلار داسې او داسې او داسې لکه پلار په اولاد فخر کوي چې ما اولاد ډېر نیک ده او ډېر د صفاتو جامع ده دا سي بچي په پلار فخر کوي همدا کور خاندان نسب لکه ته وای قابر عن قابر عالم عن عالم نسلا بعد نسل همدا پلار عالم همدا نیکان عالم لکه تاسو مخکې ما تاسو ویلو چې اصل کې دا چې کومې ذکر کړی چې زه د عالمانو نه نو هلته کې ما یو کړه ته په هغه ځای کې استغراق کې په عالمانو ابن عن ابن ابن عن جدین دغه دې سلسلوار درس دی بهرحال دا نعمتونه مخکې عام ذکر شو اوس دې دې بعد یو خاص نعمت الله پاک ذکر کوي خاص خاندان قوم بیانوي اخاص خاندان کوم د علم خاندان دی نه وي چې هغه یهود دي هغه یهود چې هغه د اسحاق علیه السلام اولاد کې دي او اسحاق علیه السلام په اولاد کې د یعقوب علیه السلام ده یعقوب علیه السلام چې کوم ده په اولاد کې ده دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د اسماعیل په اولاد کې ده او دا نور به اسماعیل انبیا ټول دا دی اسحاق اسم په اولاد کې دي ویلې دغه چې اسحاق زای یعقوب ده دا یعقوب دا دی ابراهیم ځان مسای جوړیږي د یعقوب اسم اولاد ده هغه قوم ته الله په خاص خطاب کوي او وجه ظاهره ده چې همیشه دې پر چې په وطن کې کوم یو خاندان معظم خاندانی هغه جامع الاوصافي هغه کې اولیاء او انبیاء وي هغه یې شی اتباع وکي نور خود به خود جوړ کړی ویلې آیا چې دا موږ مشرانی کنه موږ همیشه جو په روانو موږ پرامې پرامې مشرانو لیکونه پرا مشرانو نه آی يهودو که تاسو ایمان راړی تاسو برابر شئ تو دنیا برابر شي لیکن دو خو تاسو معلومه ده چې دو خو تورات کې د نبی نه صفات پټولو کنه نو ځکه الله پاک وته خاص خطاب کوي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد د یعقوب اسلام اسر په معنا د عبادت سره ده او ایل په معنا د الله سره ده او دا ایل صفوت الله دا اسر صفوت الله یا عبد الله دا معنا یې دوه ورځې دوه مجموعه ما عبد الله یا صفوت الله ویل دې کاسي ایل په ونه اعلی شو اسم په ونه اوس خو عبد الله ونه وځو او صفوه تل باندې غره سره لکه آدم ته تاسو ته آدم صفی الله هر پیغمبر سره خپل پر اوصاف دا دي موسی کلیم الله عیسی روح الله اسماعیل ذبیح الله ابراهیم خلیل الله هر یو سره دي خپل صفات نو آیا معنی دی آیا اولاد دی یعقوب علیه السلام لکه ادا اولاد دا دی بنی معنی کړي بنی اصل کې بنی نه و ابن جمع د بنی نه د بنی نه کې نون په اضافت سره ساکت شو یا بنی اسرائیل سمن آیا اولاد دی یعقوب علیه السلام یاد کړئ نعمت ما هغه نعمت انعمت علیکم جما هغه انعام کړو په تاسو باندې اول هغه انعام چې هغه په ځای ده نو ظاهرا په دې باندې خاص انعام آن نه بلکې دې په ابا او اجداد باندې نه ځکه عبارت په تقدیر کې مضاف شو علا آبائکم نو د علیکم کې د علا او د کوم په مابین کې مضاف مقدر ده چې هغه آباء ده انعمت علی آبائکم پلارانو باندې نیکونو باندې کوم نه انعاماتو من الانجاء من فرعون د نجات کول د فرعون د فرعون لوی سرکښه متکبرو خدایي دعوی کړې وه تاسو بچي الولولو هغه ما تاسو ته هلاک او دریاب کې مو غرق او تاسو ورته لیدل وفلک البحر او سره کول دې دریاب مګې دریاب نه تاسو ته ما لیارې جوړې کې دولس تاسو مو سیر تیر کوي پاوله و تزلیل الغمام او بل سری کول دی وریږي چې کله دوی ته دا قوم عماني کسره د جهاد حکم و چې ته جهاد ته صلاح شوی کوي د دوی د جنا فضل انت و ربک فقاتلا الا ها هنا قائد هغه ډېر غټ و کنه مساجن ته کسان سوړو غالبان یو شوال سمو ته کسانو بعض صفا خبر وکړه نور صفا خبر نه و نور جو پنځوس پنځوس غاړه ډین خلک ایو کته وته لو په هغه لړګي ولګي کې د سر باندې کې کور دیړو به وګورو د ویټې ته اټ حنی اټ حنی ورکه می چریږي ورکه دا لګي وو پسی لکه چې ساي هغه وی کله غاډي او شعري بیاني او دې نه لا پرېدا چې قوم ته تاسو حالات بیان هغه یو خوف او روب راشي چې بیا څوک یې ګډاو نه بیا څوک نه شي پرېږده ځکه خو ټول په ځیر کړو لکه ستا ایمان هغوی ته نه نه هغه سره جوسې دي او ځینې کې هېڅ نشته بس کله په دا ښځې به تاسو خالي وي دا به تاسو جلۍ کې راشي انشاءالله جلۍ کې قرآن راکړه قرآن کې دا ټول ذکر بهرحال هغه قوم هغوی الا ها هنا قائم نه په کوتلي چې ښه ده ځکه ته خو یې که چې موږ ته ترکارۍ په کار دي موږ ته چې کوم ده ساګ په کار دي چېروې په کار دي دا نور سبزیانې دا په کار دي موږ خو دا منو سرونه ډېر تنګ شو هره دی غوښه یې که نه سره سره کې غوښه یې اوس ځنې سره اوسه پرته یې فیج اوښه فیج غریبانو کار خراب شو مخکې به خلکو غریبان اوس یې چې نه خوري چې کېدا کېدا دا به ډېره مونده بیا وشي بس او که دې به خرابې دې کنه او که خرابې دې نه او دې دې کېږي ده نو نو څه ده چې دا غوښې دې خوړلې خو تاسو به تم دې چې چې سبزي راوي غوښه ده په مخ ته وو د دې سبزي ته هغه راشي بهرحال اذر خبره دا ده چې دوی کوم سوي ورتلې خدای دې چې دا دې دا علاقه تاسو ده شام علاقه ده فتخای کوي بیا یې نه مني حتی چې موسی سره توفات شو او هارون علیه السلام وفات شو او ټول بډاګان چې د فرعون غلامی هغه ټول ختم شو هغه درس بیان کې کوم نوجوانان سر شو 18 19 سال 20 سال عمر یو د دوه هغه علاقه فتح کړ دغه جو روغ نه ولګلې د زنه اول نه به حاضرانو دغه خو جهاد کې چې کوم خلک په غونو کې سر شي اړې ډېر ورو د دوزخ نو خدای پاک میدان تیه کې پنځ کړو تیه معنا سره تحیر تاه یتیه تاه یتیه تیهن دا اجفتی په معنا دې تحیر سره چونکه دوی هم حیرانو وته نه شو تسنیه دې محل په اسم حال سره مجاز مجاز مستقیم دا تعیر نه ده دا یې دی حال و دا یې دی وصف و میداني کې و دی دی ځکه دې پکې حیران کړ حتی چې حلال ته مړه هم وکړو بیا دې باندې غرمه و چې غرمه و الله پاک باندې پاسنه ورېځ برابره کړه داسې ورېځ برابره سپینه ورېځ وه چې تیاره به نه وه او ګرمي چې کومه ډېره وه عامه دم شه نو خدای یې نه الله پاک ورته یې چې تاسو پیرانو ته ما نجات یې کو فرعونه و خلق البحر دریام یې تیر کو و تزیل الغمام و غیر ذالک نور دې انعامات کوي دي نعمه نعمتونه یاد کړي انعام په پلار باندې ګوري دا انعام په اولاد هم دا ډېره شکریا ده کوي چې علماو په خاندان کې پیدا یې کور مو خاندان مو د علم تاسو ګورئ چې مثال دی پر دا جو مدران چې کتای چې په کوي بیت الخلا دې زمانه به مغا کړ ا زمانه یې شي نو غوته مغا شي کپلاری جمعدار نه وای بل کار یې کړی خو زمون باندې هم هغه کار کولو لکه عالمان اکثر په اولاد باندې تعلیم کوي او یا ځنه داسې مریاني چې هغه په تعلیم او نو آی چې ما ته عزت ته چې زبدیک باندې راځي د سکول ته واسي کالج ته واسي چې دې کې عزت نه نه عزت نوم څه دی دولت به هغو کې ډېر وي تاسو ګورئ کوم ولایت چې سکول ته راشي هغې مولا اجاز ته ګوري او کوم ولایت چې هغه دغې دیني ادارو کې وخت هغې ته ګوري خلک هغه علماو ته چې هغه نور کارونه اختیار کړي کالجونو ته لاړ شي هغې بیا په نظر کې پوره معظم نه ښکاري مقصود دا ده ته اصل کې پلار چې کوم کار کوي زمن غني مغه پلار کار زمن کوي نو ځکه ځکه سره کې ما تاسو مخ کې ذکر چې زوی او زوی په اولاد پلار فخر کوي چې پلار مخکې قسم کوي نو ان یاذ بالله دا انعامات په باو باندې پتا سو انعامات دي او سوال دا پیدا کړو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انا تم خو خیر خبره وکړو بیا ان تشکرو هذه طاعتي دا نعمتونه خو بچی دی او مو باندې منو سروانه زیدي مطالعه دریاب کې کړی دا کړی دا کړی دا خو په فخر کولو ابا او باندې انده خو هغه یې ذکر کولو کنه خو نه دي چې اوس ټول ذکر کوي دا خو تاثیر دی اصل نو نو الله پاک چې کومه خبره کوي هغه اظهار دغه اسقال مراد دی بأن تشکروها بساعت یاد کوي په شکر دې نعمتونو سره او شکر دې نعمتونو دا معنا چې شکر شکر شکر شکر ابن وساغ جواب یا خلق ته یو ملاو وی چې پلورو پلاځه خاګه خبرې کوي فسته خبرې کوي چلاړو وته ګړه ګړه ګړه بلوچ بلوچ بلوچ ګړه خواږه ده بلوچ پسته دي نو دا مله چې خواږه خبره ګړه خواږه ده ته دا ګړه سره ذکر خدون کولو نه نه شکریا بیتاعتی ا شکریا دې ما په توات سره دې ما عبادت کوي الله الله پاکي جنت ته یاد